او دا څلورم باب به چلیږي تر د یو سل شپږ اویایم د آیاتو پورې په دې کې به شپږ خبرې الله تعالی بیانوي اوله مسله مسله توحید سره د اتو دلایلو نه دپاره د رد شرک دویم زجر او تخویف یو خروي بیانیږي دپاره د مشرکینو یو سل پنځه شپېتم آیات کې او د هغې تفصیل بیانیږي دریم خبره رد په تحریمات د غیر الله باندې چا چې رضان نه څه حرام کړی دی الله تعالی په هغې باندې رد کوي حرام هغه دی چې الله تعالی حرام کړي او کم شی چې الله تعالی نه دی حرام کړی هغه په ځان باندې حرام مه ګڼئ یو سل اته شپېتم آیات کې وغیره بیان نه دي څلورمه خبره رد به ذکر کیږي په دلیل د اهل باطل باندې به اتباع الهوا د خپل پلار نیکه او د خپل خواهشاتو تابعداري دې کړې ده دغه نه قلار شي یو سل او یایم آیات کې باغی بیان کی بل رد په نظر د غیر الله باندې د الله تعالی په نوم باندې منښت کوي او د غیر الله په نوم باندې منښت مکوي یو سل درې او یا کې دا بیانی په آخر کې بیا تخویف او خروی بیانیږي لپاره د کاتمینو د حق کم خلق چې د الله تعالی په دین باندې پوهیږي او هغه حق پټي حق خبره نه کوي هغه ته الله تعالی تخویف او خروج ذکر کوي یو سل سلور او یم نمبر آیات کې دغه بیانې و الهکم اله واحد دا داور توحید ده حقدار د بندګۍ ستاسو معبود دی یو لا اله الا هو نشتره بل معبود نشتره بل حاجت روا نشتره بل حقدار د بندګۍ الا هو مګر دغه الله تعالی دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی حقدار د بندګۍ صرف یو الله تعالی دی او حقدار د اطاعت صرف یو الله تعالی دی نو د الله تبارک تعالی اومنئ او د بل چا خبره مه منئ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس اوس الله تعالی په دې آیات کې عقلي دلایل بیانې د پاره د اثبات د توحید د الله تعالی او الله تعالی ذکر کړی دی لس احوال لس انقلابات الله تعالی بیان کړی دی اول حالت ان فی خلق السماوات والارض حالات د اسمانونو د ځمکې دا دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی هغه احوال د اسمانونو د ځمکې سری الله تعالی اسمانو چت کړی دی دغه سي الله تعالی اسمان اوچت کړی دی خو لیکن بغیر دستنو نه پاره کې تفاوت نشته ری عیب او نقصان پکې را نغې محفوظ دی را غورځيږي نه دغه سي د شیطانانو نه محفوظ دی په اسمان کې نور سپوږمۍ ستوري و غیره دي دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی ان فی خلق السماوات د ځمکې حالات دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی الله تعالی ځمکه غوړولې ده پراخه کړې ده دغسې په ځمکه کې ونې دي کاڼي دي بوټي دي نهرونه دي غرونه دي دریابونه دي معدنیات دي دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی نو دا دو دلایل دا شول ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو کې ولر دی د ځمکې و اختلاف الليل والنهار دا نور دو دلایل اختلاف پتلو راتلو د ورځې او د شپې کې ورځ لاړه شي شپه راشي شپه لاړه شي ورځ راشي نو په ورځ کې رڼا ده په شپې کې تیاره ده نو کله ورځ لنډی او شپه اوږدی او کله شپه اوږدی ورځ لنډی داسې په شپې کې آرام کیږي خوبونه دي د ورځې معاش پسې ګرځېدل مزدوریانې او غیره کارو کسب دی دا ټول دراز کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی والفلک التي او په کشتو هغه کې تجری په البحر چې چلیږي په دریاب کې بماین په الناس په سبب د پیدې د خلکو باندې دا پندم دلیل دی احوال دا کشتو په دریاب کې وړې کشتۍ چلیږي غټې کشتۍ چلیږي او په مخ د زما په مخ د وبو باندې رواني غر کیږي نه دغه سي احوال د دریاب په دریاب کې لؤلؤ دي مرجان دي قیمتي کانی دي مهي دي دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی یې کیو ذات دی بما ينفع الناس دا ټکی او سره ولې ذکر شوی دی او هغه کشته چې چلیږي په البحر په دریاب کې بماین په الناس په سبب د پیدې د خلکو باندې هغه پیدا سره تجارتونه کول دي عبادتونه دي حج لتل دي وغیره او دا ټکی او سره ځکه ویره شو چې په حدیث کې من راغلی ده په دریاب کې بغیر د پیدې د تجارت نه او یا بغیر د پیدې د عبادت نه په دریاب کې سفر کول په کشتو کې د دې نه په حدیث کې من راغلی ده ها د عبادت د پاره دی د جهاد د پاره دی هجرت کې حج د پاره روانه یا د تجارت د پاره د سوداګرۍ د پاره نو بیا صحیح دی شپږم دلیل ومان در الله من السماء من ماین او هغه چیز چې راوری الله تعالی من السماء د بارې نامې ماین چې هغه اوبه دي دا هم په دې کې دلیل دی په قدرت د الله تعالی باندې بر وګورئ او اوبو د باران ته وګورئ الله تعالی د بارې نه اوبه راوري نو په هغې باندې هغه انسانان هغه استعمالی سکی طهارت په حاصلې دغه سي چار پایان و غیره داغې نه پیدې او واخلي په احیا به الارض بعد موتها دا وم دلیل له راته ځکه په هغه باندې زمکه بعد موتها ورسته روچوالی نه د بوټو او د ونې پی پیدې هغه ته وګورئ میوو ته وګورئ غلو ته وګورئ دغه سي د غلو د میوو نه بیا مختلف قسم خوراکونه په احیا به الارض دا ټول درات کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی او بس فیها من کل دابه الله تعالی خواره کړی دی پر علم کې هر قسم زنده سر د زناور الله تعالی خواره کړی دی پر علم کې کې داغي ته وګورئ بیا چې څومره زناور دی پاغي ویختو ته داغي وړو ته داغي سرمن ته غوخ واډو کو غیرت وګورئ داغي انسانان پیدا اخلي او څه چې نور څیزونه پیدې اخلي دا ټول دلایل دی په توحید د الله تعالی باندې و تصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض دا نهم او لسم دلیل دی هواګانو ته وګورئ د سحر په ټیم کې هوا ده مازیګر په ټیم کې هوا ده نه کله د مشرق نه مغرب طرف ته ده کله د یو طرف نه کله د بل طرف نه دغسې وریځو ته وګورئ کله درنې غټې وریځې کله نارې وریځې نو کله سپینې کله تورې وریځې کله خړې وریځې دا ټول دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې چې الله تعالی یکی او ذات دی الله تعالی یکی او ذات دی المسخر بین السماء والارض دا یا صفت د ریاح د پاره دی هواګانې چې چلیږي په میند د اسمان او د ځمکې کې او یا صفت د صحاب دی د وریځو هغه وریځې چې د اسمان او د ځمکې په میند کې دي نو دا وریځ په اسمان پورې نښتې نه ده بلکې دا تې لاندې ده د ځمکې او د اسمان په منځ کې ده په دې ټول هر څه کې له آیاتین ډیر دلایل د توحید د الله تعالی دی دلایل د قدرت د الله تعالی دی دا قوم د پاره یاقلون چې هغه په هغې کې عقل وي نو دې کې ډیر دلایل بیان شوله بره دلایل لاندې دلایل درمیانه دلایل د زمانې دلایل د وچې دلایل نو دغه سره دریاب دلایل مائعات او دغه سي حیوانات نباتات جمادات دا ټول درات کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی نو د الله تعالی توحید بیا ولې نه منئ وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد په هر شي کې په دې باندې نه خدا او دلیل د الله تعالی توحید موجود دی چې الله تعالی یک یو ذات دی د الله تعالی سره شریک نشته ان فی خلق السماوات والارض یقینا شته د په پیدایش د اسمانونو کې ول ارض د زمکه کې وخت لا په لیل او نهار او په تلو راتلو د شپې او د ورځې کې ول پل کلتی او په کشتو هغه کې تجری چې جلیږي په بحر په دریاب کې بمایان په الناس په سبب د پیدې د خلکو باندې و ما انزل الله او په هغه څه کې چې راوری الله تعالی من سمای د بر طرف نه مماین چې هغه وبد باران دی په احیا به الارض نو تازه کی فاغه باندې زما کا بعد موتها ورستو د وچوالینه په احیا به الارض دین مراد چې قوت نباتی تی مراد دی الله تعالی چې کله په دې زمکه باندې باران نه اوري نو په دې کې الله تعالی طاقت او قوت پیدا کی چې پسنونه کې راوخیږي په احیا به الارض ژوندی کوي نه بلکې تازه کول مراد دی او قوت نباتی به کې مراد دی بعد موت یا ورستو راوچوالی نه وبس فیها من کل دابه نو دغه سی په په وبو د باران سره چې بره طرف نه راځي الله تعالی زمکه په تازه کوي نو دغه سی د بره طرف نه کتاب د الله تعالی قران کریم راغلی دی نو کله چې دې ته غوږ کې خودلی شي دا راواغیستلی شي نو هغه وچ او مړه زړونه الله تعالی په دې باندې را ژوندي کوي او بیا سپیها من کل دابه او خواره کړی دی الله تعالی په دې کې د هر قسم زنده سرونه او تصریف الرياح او په ګرځېدلو په چلولو د هواګانو کې او صحاب المسخر او د هغه وریځو کې چې تابع کړل شوی دی المسخر تابع کړل شوی دی بین السماء والارض فمن د اسمان او د ځمکې کې لآیات ان فی خلق السماوات دا لست دلایل باندې شول یقینا شتره پدې کې سپکه شتره لآیاتین ډیر دلیلونه د قدرت د الله تعالی ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی لقوم دا قوم د پاره یاقلون چې د عقل نه چې د عقل نه کار اخلي حدیث کې راځي عائشہ بیوی رضی الله تعالی عنها وی نبی صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه اولوستل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل ثم قال ویل لمن قرأ ولم يتفکر فيها الله تعالی دی تبا کی هغه کس چې دا آیاتونه اولولي او په دې کې سوچ او فکر ونه کی او بیا هم د الله تعالی سره شرک کوي نو الله دې دا تبا کی ویلون دا غره پر د جهنم کندره دا غیر پر هلاکت او تبایی ده نو دې کې سوچون سوچ او فکر په کار دی چې دا هر څه الله تعالی پیدا کړی دي نو دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی دا الله تعالی سره شریک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 خلاف د الله تعالی د پیغمبر د طریقې او د خونې خلاف نو الله تعالی هغه ته زجر ذکر کوي رټنه او الله تعالی ذکر کوي زورنه او ذکر کوي چې داسې په کار نه دي اهلی کتاب داسې کوله به یهود او نصاراو چې هغوی ته به خپلو پیرانو او خپلو ملیانو کومه خبره وکړله په تحلیل او په تحریم کې الله تعالی به یو شی حرام کړی دی به ته دا حلال دی دا کوي او صحیح به صحیح ده لکه مخکې تاسو ته ما بار بار ویلي د پاکستان په پا نظام کې او د پاکستان په آیین او په قانون کې ډیر داسې شتره په دولت کې او په حکومت کې چې الله یو شی قطعی حرام کړی دی مخکې وخت کې د دې یو بیل پاس شوی چې یو زنا بل جبر ده بل زنا بل رضا ده که الک او جنۍ پر رضا سره د زنا لپاره راضي شوله نو دی باندې به سزا نه دا قانوني دا بس هغه ته د دې اختیار شته دی او که چرته په جبر او په زور سره زنا وشوله نو د هغې لپاره بیا سزا شته دی لکه اوس د الله تعالی په قانون کې دا دی چې څوک غلا وکړي نو د هغې نه به لاس کټ کړي او د پاکستان په قانون کې تاسو ولیدل دغه لوی غل نواز شریف چې هغه یې ګرفتار کړی دی نو هغه ردیو سره اوس په جیل کې دی نو الله تعالی خو د غل دپاره سزا هغه څه ذکر کړې ده چې د هغې نه لاس کټ کړی نو د خپل مولوی صاحب یا د خپل شیخ صاحب یا د خپل پیر صاحب یا د خپل صدر او د وزیر اعظم یا د بل حکومت او د دولت خبره منل د الله تعالی د قانون او د الله تعالی نظام د الله تعالی د نظام په خلاف باندې دا شرک دی دا بدینی ده او دی باندې انسان د اسلام نه په دی باندې وځي نو الله تعالی رد کوي په داخل کو باندې په دې آیاتونو کې الله تعالی دغه بیانې دا آیاتونه په دې صورت کې مشکلاتونه دي خو لیکنه زه بالکل په اسانه طریقه باندې ویم او د الله تعالی نه امید کوم چې بالکل په اسانه طریقه باندې به تاسو په هغې باندې پوه شئ ومن الناس من یتخذ من دون الله او بعض د خلکو نه هغه دي یتخذو چې ګڼي من دون الله سوا د الله تعالی نه اندازن شریکان د الله تعالی نه علاوه نور شریکان د الله تعالی سره شریکان ګڼي د الله تعالی نه علاوه نور خلق داسې ګڼي لکه هغه چې الهي لکه هغه چې الله تعالی د څه خبره دغه نور مني انداد جمع د نید ده او نید شریک ته ویل کی چې د الله تعالی په مقابله کې دغه خبره اومني او د دې وضاحت په سورې توبه کې وراشي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا اختیارمند احکام جوړولو اختیارمند د قانون او د شریعت د جوړولو نو دې دې کې د انداد نه مراد هم دغه دی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې او نشاپوری په تفسیر سراج المنیر کې او ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کې لیکلي دي دې دې کې د انداد نه مراد شریکان دی په اطاعت کولو کې یعنی د الله تعالی خونه او د الله تعالی حکم پرېږدي او دا بل خبره ومني دا به کوله يهود او نصارا به دا کوله یو شی به الله تعالی حلال کړی دی و ته حرام وای ته پوس به دی وکړه چې دا ولې داسې کې وای زما پلار نیکه ویلی دی دا دولتي قانون او اساسی قانون او نظام دا خبره کړې ده دا کرنل او میجر کړې ده لکه چې اوس مثال دا وایو دا مؤمن مسلمان قتل دا حرام او ناجایز دی د مؤمن مسلمان قتل لا حرام او ناجایز دی اوس یو پوجي او یو پولیس مؤمن مسلمان قتلای په سوان نه ما ته اډر دی ما ته حکومت ویلی دی ما ته میجر او کرنل ویلی دی نو دغه میجر او کرنل دی د الله تعالی سره شریک کا الله تعالی د مؤمن مسلمان قتل حرام کړی دی او تا حلال وګڼه او داغي خبر دی کیو منله نو دغه انسان دی د الله تعالی سره شریک کا دغه انسان دی د الله سره شریک کا نو ته په دې باندې مشرک شولې او د دین نه پیوتلې اندادن دغه معنا ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نقل لی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو په او په او می فرمایل یا رسول الله ای ذنب اعظم پر ټولو ګناهونو کې لوی ګناه کوم یو ده وی نبی صلی الله علیه وسلم را تو فرمایل ان تجعل لله ندا وهو خلقک چې د الله تعالی سره بل څوک شریک وګڼي په اطاعت کولو کې او حال دار چې الله تعالی ته پیدا کړی پیدا کړی الله تعالی او معنی د بلچا اما خلق پښتو کې متل کوي وای چرګ زمای او انډې شاه زمان کاچي دا د شرط کی نو پیدا کړی الله تعالی نعمتونه د الله تعالی درکې او خبره د چا منی د غیر الله خبره مني د الله قانون او د الله تعالی نظام شاته غورځي او د نور خلکو قوانین او نظام مني چرته هم نشي کېدلی ته مسلمان پاتې شي ومن الناس بعض خلقنا من يتخذ من دون الله هغه څوک دی چې نسی سوا د الله تعالی نه اندادن شریکان ګڼي سوا د الله تعالی نه شریکان یحبونهم مینه کوي د هغې سره که حب الله په شان د مینې د دیو د الله تعالی سره دو مطلبونه دي د دې یعنی دغه مشرکان او بيدینه خلک د الله سره هم مینه کوي خو لیکن دا غیر الله سره هم مینه کوي دومره مینه دا غیر الله سره کوي لکه څومره مینه چې د الله تعالی سره په کار ده نو چې د غیر الله سره دومره مینه وکي لکه څومره چې د الله تعالی سره په کار ده نو په دې باندې هم انسان د دین نه وځي بې دینه کیږي د ټولو نه زیاته مینه د الله تعالی سره کې د الله تعالی د کتاب سره بیا د الله تعالی د پیغمبر سره بیا د نیکانو مسلمانانو سره او حدیث کې هم دغه راغلی دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په تاسو کې یو تن تر هغه پوری مؤمن نشي جوړیدلی تر څو چې زه هغه ته خوښ شم د هغه د مور او پلار نه د هغه د اولاد او د بچو نه او د ټولو خلکو نه هر یو مسلمان دی په خپل زړه کې سوچ او فکر وکړي چې زمونږ د الله تعالی سره مینه زیاته ده او کله نورو خلکو سره زمونږ مینه زیاته ده د الله د کتاب سره هم ډیره مینه ده او که د انګریز د کتاب سره مینه ډیره ده د الله تعالی د قانون سره مینه زیاته ده او کنا د الله تعالی د قانون نه علاوه د نورو قوانینو سره مینه محبت زیات دی دی باندې مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو د الله تعالی د دوستانو سره د حق پرست علما کرامو سره د مهاجرینو سره د مجاهدینو سره او دغه سي د الله تعالی د قانون د غوښتونکو سره مینه زیاته ده او کنه د یهود او د نصاراو د مشرکانو او د مرتدینو د جاسوسانو او د منافقانو سره زمونږ مینه زیاته ده یحبهم مینه کوي د هغې سره که حب الله په شان د مینې د دیو باندې د الله تعالی سره د الله سره مینه کوي او د غیر الله سره هم مینه کوي دویم معنی یحبونهم دا مشرکان مینه کوي د خپلو الهو سره که حب الله په شان د موم په شان د مینې د مؤمنانو د الله تعالی سره د غیر الله سره دومره مینه کوي لکه مؤمن مسلمان چې د الله تعالی سره څومره مینه کوي نو مشرک د خپل معبود سره دغه پوځي او پولیس د خپل کرنل او د میجر او دغسې د خپل صدر او د وزیر اعظم سره دومره مینه کوي لکه مؤمن مسلمان چې د الله تعالی سره څومره مینه کوي د الله تعالی پیغمبر سره څومره مینه کوي والذین آمنوا اشد حبا لله او ایمان والا ډیر سخت کلک دی په مینه کولو کې د الله تعالی سره مؤمنان مسلمانان د الله تعالی سره ډیره زیاته مینه کوي هم دغه وجه ده د الله تعالی سره مینه د دې ته تیار کی چې ځان پسې بارود وتړي او د الله تعالی په دشمنانو باندې ورشي دا د الله تعالی په مینه کې مسوي والذین آمنوا اشد حبا لله پچا کې څومره ایمان زیاتی به الله تعالی سره مینه زیاتی په چا کې څومره مینه د الله تعالی سره زیاتې د قران سره و مینه زیاته کوي د الله تعالی د نظام سره و مینه زیاته کوي د الله تعالی د کتاب د بیانون کې سره و مینه زیاته کوي د قران کریم د علما کرام سره و مینه زیاته کوي ځکه د الله تعالی سره مینه ده کنه د ابراهیم علیه السلام د الله تعالی سره مینه زیاته وه اور ته ودنګل خو د الله تعالی دین پرې نه خوده الله پرې نه خوده موسی علیه السلام د د فرعونیانو په خلاف باندې راپاسېد په دریاب باندې ورغه خو لیکنه د الله تعالی مینه په دومره زیاته غالب و چې هغه هر څه ته بیا آسان شول د یوسف علیه السلام د الله تعالی سره مینه زیاته وه جیل ته آسان شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه د الله تعالی سره زیاته وه کور کله پرې خودل د هر څو تاسو والذین آمنوا وشد حبا لله او ایمان والا ډیر کلک دی په مینه کولو کې د الله تعالی سره نو زه دا وایم ای مؤمنان مسلمانانو کافر د خپل قانون سره د خپل نظام سره څومره مینه کوي دا غیر لپاره څومره قرباني ورکوي څومره خلک مردار شول او څومره خلک هغه د خپل باطل نظام د لپاره قرباني ورکوي نو ای مؤمنانو مسلمانانو که ستاسو د الله سره مینه وي د الله تعالی له پیغمبر سره مینه وي د الله تعالی له کتاب سره مینه وي نو بیا په کار داره چې مسلمانان د هغې نه زیاته قرباني ورکړي هغه چې څومره سخت او تکلیف برداشت کوي باید مؤمنان مسلمانان د هغې نه زیات تکلیف او مشقت دا برداشت کړي والذین آمنوا اشد حبا لله اوس دې ځای کې یو مسله دا بیانو مفسرینو بیان کړې ده که یو سړی د هر یو مؤمن مسلمان وای چې زما د الله تعالی سره مینه زیاته ده دا به څنګه معلومیږي چې د مؤمن مسلمان مینه د الله تعالی سره زیاته ده او که نه ده د دې لپاره علامات او نښې څه دي نو درې علامات خاص نښې دي چې ستا به د الله تعالی سره مینه په څه باندې یو د خپل نفس خواهشاتو باندې د الله تعالی حکم نه ترجیح ورکول یو طرف ته ستا خواهش ته ستا زله یو خبره غواړي بل طرف ته هم د هغې خبرې په مخالفت کې د الله تعالی حکم دی نو خپل دا خواهش او د خپل زله دا کمه مینه او رغبت چې دا پرېږده او د الله تبارک تعالی حکم ته ترجیح ورکه نو دا دلیل دی په دې باندې چې ستا د الله تعالی سره مینه زیاته ده حاصل ده حدود حدود شرعیه او په هر وخت کې خیال کول که ستا د خواهش خیال او شو کو نه شو خو لیکن د الله تعالی احکام لره د الله تعالی حدود شرعیه لره ترجیح ور کول د هر کار نه مخکې دا غنل د هر کار نه مخکې د الله تعالی دین ته توجه کې دویم علما کرام لیکلي دي د الله تعالی سره د حقیقی مینه علامه دا ده چې د الله تعالی د ملاقات شوق به کې ډیر زیات د مرګ نه باندې یریږي د مرګ نه یریږي نه بلکې هر وخت کې به د الله تعالی د ملاقات خواهشمنې چې د الله تعالی سره زه دغه ملاقات وکم او که ژوند د الله تعالی نه غواړي نو په هغې کې ورې هم مقصد دی چې الله تعالی ته زیات نږدې شم دا الله تعالی معرفت په ډیره طریقه باندې وکم چې الله تعالی ته ښه نږدې شم او حدیث کې راځي من احب لقاء الله احب الله لقاءه څوک چې د الله تعالی د ملاقات مینه محبت ساتي او هغه ته ډیر زیات تمه کوي الله تعالی د هغه د ملاقات ډیر زیات تمه کوي او الله تعالی د هغه ملاقات خوښ ګڼي درېمه علامه داره چې ستا د الله تعالی سره مینه محبت شته دی که نشته دی په قضای الهی او په قدر الهی باندې راضي کېدل الله تعالی چې ستا لپاره په تقدیر کې څه لیکلي دي نو بس په خپل تقدیر باندې الله تعالی دا تقدیر دا الله تعالی فیصله بس په هغې باندې راضي کېدل او په هغې باندې خوشحاله کېدل او د زړه نه هغې ته بلکل اطمینان کول او تسلیم کېدل دا درې علامات دي د مینې الهی چې ستا د الله تعالی سره مینه شته که نشته نو اول خبره دا شوله چې په خپلو خواهشاتو باندې د الله تعالی حکم لره ترجیح ورکول او دویمه خبره ده په هر وخت کې د الله تعالی د ملاقات امید کول او شوق کول د مرګ نه نه یریدل او دریمه خبره دا ده چې د الله تعالی په تقدیر او د الله تعالی په فیصلو باندې راضي کیدل دا درې خبرې شولې دا د محبت الهی علامات او نښې دي تفسیر درس قرآن کې د دې وضاحت شوی دی والذین آمنوا اشد حبا لله هغه کسان چې ایمان راوړی دی ډېر کلک دی په مینه کولو کې د الله تعالی سره ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب یرا دې کې دوه احتمال دي یا د رؤیت نه مراد رؤیت بصری دی په سترګو باندې لیدل نو په دې ځای کې د بیا یو مفعول هغه حذف دی اصل عبارت د سره یو مطلب لري آیات لري ولو ير الذين ظلموا کوینی ظالمان څه شی ویني حال انفسهم په دې کې دا مقدر دی کوینی ظالمان حال خپل ځانونو ایز یراون العذاب کله چې ویني دی عذاب لره لعلمو ان القوة لله جميعا کله چې دیو عذاب ویني نو دیو به یقین ناشي چې ټول قوت د الله تعالی لپاره دی وان الله شدید العذاب او یقینا الله تعالی سخت عذاب والا دی یو توجیه دا شوله چې د ریاران مراد رؤیت بصری دی په سترګو باندې لیدل نو بیا پوره معنا د آیات دا شوله ولو یرا الذین ظلموا که ویني ظالمان حال انفسهم حال د خپل ځانونو اذ يرون العذاب کله چې ویني دی عذاب د الله تعالی دره لعلمو نو دی به پوه شي لعلمو مقدر دی نو دی به پوه شي چې ټول قوت د الله تعالی لپاره دی او یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی دویم مطلب د رؤیت نه مراد د رؤیت علمی دی رؤیت قلبی ته مراد دی د زړه پوهې ته مراد ده نو بیا دا ان القوت لله جميعا وان الله شدید العذاب دا جمله قائم مقام د مفعولین د افعال قلوب ده په نحو کې دغه سویل کی ولو ير الذين كپویدل آکسان چې ظالمان دي اجراون العذاب کړي چې ویني دی عذاب لره ان القوه لله جميعا کپویدل په سوانه په دې خبره باندې چې طاقت خو ټول د الله تعالی لپاره دی او پویدل په دې خبره باندې چې الله تعالی سخت عذاب ورده نو دې ځای کې په عبارت کې تقدیر دی لما فعلو شرک نو دیو به شرک نه وی کړی که ظالمان په دې خبره باندې پویدلې او یقین کوله چې ټول قوت د الله تعالی دی او دغه سي الله تعالی سخت عذاب ورکون کې شرک والو ته نو لما فعلو شرک دیو بیا شرک نه وی کړی لما فعلو شرک شرک به نه وی کړی وان الله شدید العذاب او الله تعالی سخت عذاب والده الله تعالی سخت عذاب والده ان القوه لله جميعا ابن کثیر رحمت الله علیه د دې معنی کړی ده ان الحكم له وحده ان القوه لله جميعا حاکمیت د الله تعالی لپاره ثابت دی او په حاکمیت او په قانون سازی کې د الله تعالی لپاره بل څوک شریک نشته دی ځکه مخکې خو ویل کنه مې یتخذ من دون الله انداده په دنیا کې ډیر خلک داسې شته چې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د قانون په خلاف باندې د بل چا قانون او نظام مني د الله تعالی د تابعداري په ځای باندې د بل چا تابعداري کوي نو په دې باندې د ظالمان پوه شي چې حاکمیت او قانون سازی دا صرف د الله تعالی اختیار دی وان جميع الاشیاء تحت قهره وغلبته وسلطانه او دا نور هر څه د الله تعالی د بادشاهي د الله تعالی د غلبې لاندې ابن کثیر رحمت الله علیه وی وان الله شدید العذاب والله تعالی سخت عذاب ورکون کړي دیو به براءت وکي د یو بل نو بیا براءت وکي نو الله تعالی اوس هغه بیانوي استبر الذین تبعوا کله چې جدایی به وکي بایکاټ به وکي هغه خلک چې د هغې تابعداري کړلی شوې ده من الذین اتبعوا دا کسان نه چې تابعداري یې کړې وه ورأول عذاب او وی بني دیو عذاب لره وتقطعت بهم الاسباب او پریک به کړلی شي ختم به کړلی شي د دیو تعلقات د یو بل سره من الذین اتبعوا بریګیډیر دی او کرنل دی میجر دی صدر دی وزیر اعظم دی هغه به بیا د جدای اعلان به وکړي بایکاټ به وکړي من الذین اتبعو دا پولیس دی پوج دی دا لاندې کشران دی نو د یو بل نه د بایکاټ اعلان وکړي دغه به ورته ووایه دا پوجیان به ورشي په خپلو مشرانو پسې او دغسې پر صدر وزیر اعظم پسې به ورشي چې تاسو خو مونږ ته آئین او قانون جوړ کړی مونږ خو د هغې په ترتیب باندې روانو مخې ته مسلمانان په شهادت باندې رسول جماعتونو مدرسې مران کړې وي نو هغه به ورته وایي چې هلکه تا ته چا ویلي چې ما پسې راځي ما دله روپۍ درکولې هسې راپسې نه وي راغلی ما دله چرې خوردې درکولې ما دله تنخواګانې وظیفې درکولې جاسوسي دې کوله سیم دې زما وړی خو لیکن روپۍ خو دې رانه پې اخیستې وې که نه وراو العذاب او دی وویني عذاب لره وتقطعت بهم الاسباب او پریک بکړل شي ختم بکړل شي د دیو تعلقات د یو بل سره الاسباب د دې دوه مطلبونه دي یو الاسباب نه مراد ټولې حلې او طریقې د خلاصې تی مراد دي د خلاصې طریقې به ختم شي بس د الله تعالی د عذاب نه بیا خلاصې دل نه شي او دویم وتقطعت بهم الاسباب د دیو چې په دنیا کې د یو بل سره کم تعلقاتو د پیر د پیرې او د موریدۍ د شاګردۍ او د استادۍ او دغه سي د کرنلۍ او د میجرۍ او د پوجیتوب او د پولیسۍ دا څومره تعلقات چې په دنیا کې د یو بل سره دي او تعلقات په دې وجه باندې دي چې د الله تعالی د قانون او د نظام خلاف کوي دا ټول تعلقات او دوستانی به ختم شي وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي براءت د تابعین او د متبوعین نه دا کم کشران دي او د الله تعالی د قانون او د جنت د نظام په خلاف باندې چا خبره منلې ده نو بیا په قیامت کې به ارمانو کې افسوس به وکړي الله تعالی مونږ یو ځل دنیا ته بیا بیا واپس کا الله مونږ به بیا دغه طاغوتیانو دغه جمهوریانو دغه پارلمان والا مونږ به بیا د جمهوری او د طاغوتی نظام دفاع به مونږ بیا نه کوو الله تعالی مونږ یو ځل بیا دنیا ته بوده او دغه مشران چې زمونږ څومره و صدر و وزیر اعظم او دغه سي کرنل او میجرو الله مونږ بیا د خبره نه منو الله تبارک تعالی به ورته وایي اوس دغه افسوسونه کوه په دنیا کې تا ته قرآن راغلی و د الله تعالی نظام او د الله تعالی قانون درته راغلی و او د الله تعالی د دین غوښتونکي او د الله تعالی د قانون غوښتونکي هغه ته هم ښه معلوم ته د هغې په خلاف باندې جنګونه کول نو الله تعالی به یې په جهنم کې سمله اوس دغه ستا ځای دی روسېدو اوس د دې نه وتو کار نه کېږي ستا وقال الذين اتبعوا او بو یا کسان چې تابعداري کړې ده الله ان لنا کرتن ارمان دی چې وې زمونږ د پاره دوباره تل دنیا ته پنه تبر امینهم نو جدائی به وکړو مونږ را دیونه کما تبر اومیننا لکه څنګه چې بایکاټ او جدائی وکړه زمونږ نه وس مونږ دیو زمونږ نه بایکاټ کوي جدائی کوي نه الله تعالی یو ځل مونږ دنیا ته بیا بوزه بیا مونږ دې تابعداري نه کوو د دې خبره بیا مونږ نه منو کذالک یریهم الله اعمالهم او دا سوي کنه دا زمونږ د پارټۍ مشر دی دا دا پلانی پارټي ده دا پلانی پارټي ده دا مشر دی بس هغه چې سوي مونږ دغه خبره منلې ده قیامت کې وته بیا وي چې نه وراتللی په مبسې کنه او قران کې هغه ډیر زیات په تفصیل سره دغه وضاحت شوی دی ډیر زیات په تفصیل سره درې قسمه آیاتونه دغه په باره کې راغلي دي او قران دغه نه ډک دی ان شاء الله زه په ځای باندې بغه وایو چې تاسو په تنگ نشئ که وسه مونږ وایو نو یو نیمه ګنټه پاغي باندې لګي چې دا براءت بر یو بل نه دا څنګه کوي قران کې الله تعالی دا مسله تفصیلی بیان کړی دی په نتبرأ منهم نو جدایي به کوم د دیونه کما تبرأ منا لکه سرنګ چې دیو جدایي وکړه زمونږ نه کذالک یریهم الله دغه سي خای با دیو ته الله تعالی اعمالهم عملونه دی حسرات علیهم افسوسونه په دی باندې وما هم بخارجین من النار او نه به دی وتون کې من النار د اور د جهنم نه بس په دغه جهنم کې او پراتی بیا جهنم نه وتلی نشي